مصیبت عزیز علیه یعنی شدید او شاق سخت دی او تکلیف دی عزیز یعنی شدید و شاق سخت دی په دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ما عنتم یعنی عنتکم ما مصدر یدم سخت لګیږي په دې پیغمبر علی السلام باندې مشقت تاسو عنتکم عنت ما یکره هر هغه څه ته وایي چې انسان بد ګڼي که سوء الحاق به ولقوع فی العذاب نو دا مشقت ستاسو په پیغمبر ډیر بد لګیږي حریص علیکم یعنی علی ایمانکم دا سی پیغمبر دی چې ستاسو په ایمان ډیر حریص دی بالمؤمنین په مؤمنانو باندې رؤوف شفیق دی رحیم ډیر مهربان دی شفیق مې درته ویلې مشفق مې ونه ویلې د مشفق یو معنا د ویرون کې او د شفیق معنا د ډیر مهربان دی نو عزیز رؤوف یعنی شفیق دی رحیم او مهربان دی ډیر زیات فان تولوا عن الايمان کدوی مخواړول د ایمان نه فقل حسبي الله نتورته وای چې الله زما د پاره کافی دی لا اله الا هو دا جمله مستأنفه ده د ما قبل د پاره د دلیل حیثیت لري زما د پاره الله ولی کافی دی ځکه نشته بل معبود موجود مشکل کشا حاجت روا مگر دا یو الله دی علیه توکلت په یو الله زما توکل دی وهو رب العرش العظیم او دا الله پاک چې دی رب د عرش لوی دی سورۃ یونس سورۃ یونس ټول مکی دی یو څو آیتونه پکې مدنی دي او نور دا ټول مکی دي وهي 109 آیات یوصل او نه آیتونه دي او یو لس رکوګان دي یو زر اته سوه او دوه کلمات لري دوه دېرش یو زر اته سوه او دوه دېرش او حروف یې چې دي حروف یې تقریبا د اوو زرو نه زیات دي اووه زره او پنځه سوه او اته شپېته سورت یونس د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې په مخکې صورت کې اثبات د رسالت الله ذکر کړو او د دې صورت په ابتدا کې الله پاک ذکر د اثبات د رسالت کوي دا رنګ مخکې صورت کې ذکر د توحید او د رسالت او دلته الله پاک ذکر د توحید او د رسالت کوي یا دا سره ربط وایي مخکې صورت کې زیات ذکر د منافقانو چې د جهاد نه پاتې کېده او دلته الله ډیر ردونه په مشرکانو باندې کوي الف لام را الله اعلم بمراده الله چې کوم مراد د الف لام را نه الله پاک پاغي باندې خبر ده نو الف لام را فتاوی حقانی کې ولیکلي چې علما دې جهاد ته نه ځي والله اعلم پیغمبر علی السلام جهاد ته تلو نو د پیغمبر علی السلام نه خپل غټ عالم نشته کنه کته وای چې مدرسه شاړیږي نو په پیغمبر علی السلام ټول امت شاړې دي ستا ډیر خدمت ته کده ابوبکر صدیق سره تبا یوازې مدرسه زبیریه بدر باندې آباد او ابوبکر صدیق سره د مسلمانانو خلیفہ او ټول خلافت په آباد او بیا بم اول خط تکلو نو که هر څومره ضرورت او مشکلات دی وي او هر څومره په د دین په کارونو کې مصروف وي نو د ابوبکر صدیق سم نه زیات نه مصروف نو چې هغه تلو نو تم لاړ شه دا څه عذر نه دی چې زما مدرسه پاتې کیږي او زما پلان کې شي پاتې کیږي او پلان کې شي دا بل وی دا تبلیغ مروج کو بیا بدعت دی د دې ثبوت خو اسلام کې نشته ولې نشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین تبلیغ صحابه ته نه کړي فضایل نه دی بیان کړي خو دوی فضایل بیانوي هغه د پیغمبر علیه السلام فضایل په فضل اعمال کې لیکلي دي دوی بیانوي هغه پیغمبر علیه السلام بیان کړي دي کنه دا فضل اعمال کې چې کوم فضایل لیکل شوی دا د کوم شوی خدای د پیغمبر بیان دی کنه په دې کتاب کې لیکل شوی دی او اوس دوی بیانوي خو داسې وای چې په دې ترتیب نو نو دا ترتیباتو کې بدعات نه راځي لکه په دې ترتیب مدرسه د پیغمبر علی السلام په زمانه کې نه و دا زرایع دي زرایعو کې بدعت نه بدعت دي ته وای چې په دین کې مسله را پیدا کی دین کې مسله ذریعه د دین نه ذریعه د دین جدا شه د دین جدا شه ده دا ترتیبونه ذرایع دي په دې کې بدعات نه راځي به خو به یو سړی داسې و چې داسې خانقاګانې د پیغمبر علی السلام په زمانه کې نه وینو د خانقاګانې بدعت ده داسې مدرسې نه وینو دام بدعت ده او دا چې تبلیغي مراکز هم نو دام بدعت دی دا ترتیبونه خو ټول نوي دي مسائل ټول التو خو دا ترتیبونه نوي دي د پیر صاحبانو ترتیب هم نوي دی د تبلیغیانو ترتیب هم نوي دی د مدرسو ترتیب هم نوي دی ترتیبونو کې بدعت نه راځي خدا ذرایع دي بدعت زده کا بدعت ته وایي چې په دین کې څه شو کې نوې مسله را پیدا کړي دین کې نوې مسله را پیدا دا ذریعہ د دین دا, دا ترتیبي دین نه دی ذریعہ د دین دا, دا ترتیب په دې خو پوه شو نو بدعت پیژنئ الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم الف لام را الله اعلم بمراده دا د جهادونو ترتیب کوم نه ویل کنه دا په کوم ترتیب چې اوس جهاد کیږي یو ډلګي وي بلې ګروپي او ترتیب بدل دی نو دا ترتیبونه بدل شوی دی جهاد نه دی بدل شوی نو جهاد بدعت نه دی کني یو سړی بر پیدا شو اوس به اوسنی جهاد ته بدعت وای چې هلته خو صحابه په توره جهاد کولو اوس خو ته په پیکا کوي دا ولی نو دا ترتیب بدل شو ها تلک آیات الكتاب الحکیم الف لام را دا که اسم د دې صورت د پاره کوي نو الف لام را دا په محل د رفع کې دی خبر د پاره د مبتدا محذوفه دی چې هذه سوره مسمات بالف لام را یا اذكر الف لام را یا اقرا الف لام را او کچرتا الله اعلم بمراده شي نو بیا لا محل لها من الاعراب نو د دې معنی الله ته مفوضه ده لدی وجنه په اعراباتو کې د دې بحث نه دی پکار تلک آیات الكتاب الحکیم په دې کې به ترکیب وکړو تلک دا مبتدا ده او آیات الكتاب الحکیم دا ورته خبر ده دا یو ترکیب دویم ترکیب دا دی چې تلک موصوف آیات الكتاب الحکیم دا ورته صفت یا تلک مبدل منه آیات الكتاب الحکیم دا ترنه بدل یا تلک معطوف آیات الكتاب المبین دا ورته حذف بیان موصوف سره د خپل صفت نه یا بدل سره د خپل مبدل منه نه یا معطوف سره د حذف بیان نه دا مبتدا ده او خبر حذف ده تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب محکم چي دي انزلناه داس یو خبر ورته مقدر کا چې کوم دلته مناسب دي تلک اسم اشاره د بعید د پاره ده نه دلته بعد رتبی ته اشاره ده چې د قرآن مرتبه ډیره اوچته ده بعد حسی نه ده بلکې بعد رتبی ده په تلک کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې تلک د دې لپاره مشار الیه آیتونه د صورت دویم دا چې د دې لپاره مشار الیه آیتونه د قران شي مشار الیه ورته آیتونه د سورت شي یا ورته مشار الیه آیتونه د قران شي دوی احتمال شو په تلکه کې او په الکتاب کې هم دوی احتمال دي د الکتاب نه یا مراد سورت ده او یا ترنه مراد قران ده نو دوی چې په دوه کې ضرب کې څلور شو صحیح په څلور احتمال دي اول احتمال دا دی چې په تلک کې اشاره آیتونه د قران ته شي او ال تلک کې اشاره آیتونه د قران ته شي او د الکتاب نم قران مراد شي نو بیا به معنا دی تلک دا آیتونه د قران چې دي آیات الكتاب المبین آیتونه د قران حکیم دي دا آیتونه د قران چې دي آیتونه د قران حکیم دي دا ترجمه خو اسانه ولګي دویم دا چې د دوړو نه د تلک نه آیتونه د صورت مراد شي او د الکتاب نم دغه صورت مراد شي د دوړو نه صورت مراد شي نو بیا به معنا دی تلک دا آیتونه د صورت چي دي آیات الكتاب آیتونه د دې صورت دی الحکیم دا آیتونه د صورت آیتونه د صورت دی حمل اولی ده کنه ده خو فائدہ په الحکیمو کې ده الحکیمو تیزیه لغوه نه ده الحکیمو اصل مقصود الحکیمو ده د الحکیمو ثابتول مقصود دی د الکتابو ثابتول مقصود نه دي دا دوه خو مې موافقې معناګانې درته وکړي تلکه کې هم آیتونه د قرآن مراد شو او الکتاب هم آیتونه د قرآن مراد شو نو په دې کې حمل اولی دی دا آیتونه د قرآن چې دي آیتونه د قرآن دي حمل اولی شو الحکیمی ورسره ولګو د حمل اولی نه وته دا دویم دا آیتونه د صورت چې دي آیتونه د صورت دي خو چې حکیم دی نو الحکیمو چې ورسره ولګولو حمل اولی ختم شو یعنی د موضوع او د محمول په مابین کې اتحاد ختم شو او دو صورت دو احتمال دا دي چې تغییر او تبديل پکې وکړه تلک کې آیتونه د صورت مراد تا او د الکتاب نه آیات الکتاب نه آیتونه د قران مراد کنو دا شی وای تلک دا آیتونه د صورت چې دي آیات الکتاب آیتونه د قران محکم دي په دې پوه شو څلورم د دې حق سوکا د تلک نه آیتونه د قران مراد کا او د آیات الكتاب نه آیتونه د صورت مراد کا نو دا آیتونه د قران چي دي آیتونه د سورته محکم دي دا آیتونه د قران څه شي دي شابسي آیتونه د سورته محکم دي اکان للناس عجبا په دې خو پوه شو تلک دا آیتونه د قران چې دي آیات الكتاب دا آیتونه د سورت دي الحکیم چې دا سورت حکیم ده د آیتونو د قران نو بیا ټول آیات نه مراد وي بعضي آیتونه به بیا مراد وي دا څلورم احتمال نو چې آیتونه د صورت آیتونه د قران آیتونه د صورت نو ټول آیتونه د قران خو آیتونه د صورت نه دي نو بیا په آیتونو د قران کې تخصیص کوي په دې موضوع کې به تخصیص کوي تلک آیات الكتاب الحکیم حکیمو صفت د پر د الکتابو دی دا کتاب داسې کتاب دی الحکیم په حکمتونو باندې مشتمل دی یو معنی دا ده په حکمتونو مشتمل دی دویمه معنی دا آیتونه د کتاب دی کتاب داسې کتاب دی الحکیم یعنی ذل حکم چې د الله امرونه پکې دي او یا د حکیم نه د عامه معنا واخلا دا کوم چې تاسو یادوي په دې قصه خانه کې چې کوم حکیمان ناس دي دې ته حکیم وایو کنه پوه شو نو دا قصه خانه کې چې کوم حکیمان دي دغه معنا ترې نه مراده کا نو بیا بدل ته استعاره کول ګوره دا قران مشبه او دا حکیم مشبه به صحیح تشبیه مزمره فی النفس استعاره بالکنایه ده او اثبات د حکمت دا ورته قرینه د استعاره تخیلیه ده وتلک آیات الكتاب الحکیم یعنی دا مشابه د حکیم سره دی صحیح شو نو استعاره بالکنایه او تخیلیه پکې جوړه کړه یا د حکیم نه مراد دغه حکیمان مو مراد و دا جسمانی حکیمان روحانی حکیمان تر نه مراد ده چې ناطق بالحکمت هغه مشبه به دی ښا نو دا آیتونه د کتاب دا کتاب مشبه او څوک مشبه به الناطق بالحکمه چې هغه ته حکیم وایي الناطق بالحکمه د مشبه به نو دا تشبیه مزمره فی النفس استعاره بالکنایه ده او اثبات د حکمت دا ورته استعاره تخیلیه ده او یا معنا داسې وکړه تلک آیات الكتاب دا آیتونه د کتاب دی الحکیم قائله شابس الحکیم قائله نو مجاز عقلی پکې وکړه کنه نهاره صائمون ورځ روزه ده ورځ خونه ده روزه مجاز عقلی ده یعنی روزه دار پکې روزه ده صاحب روزه ده مدلتم الحکیم قائله او یا په بل کتاب نه منسوخیږي په بل آسماني کتاب ځکه بل آسماني کتاب د دین ورسته نه راځي اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم اکان للناس عجبا اکان کې حمزه د انکار د تعجب د پاره ده اکان للناس عجبا اي خلق په دې تعجب کوي چې ما یو بشر ته وحی کړی ده نو خلکو ته دا تعجب دی چې بشر ولی پیغمبر دی دا دومره قمقل خلکو وای بشر پیغمبر کېدی نشي خبيتي که خدای کېدی شي نو خدای خو ډیر غټ صفت دی او ډیر کمزوري شي ته دی ورکړه چې کانی دي تیګي دي او پیغمبري خو د خدای نه ټیټ صفت دی او دا قوي شي ته موږ ورکو چې بشر دی نو دا قمقل خلق تیګي ته خدای ویلي خو بشر ته پیغمبر نه ویلي نو اکان للناس عجبا نو حمزه د انکار د تعجب د پاره او یا حمزه چې دا د پاره د تعجب د سامعینو ده چې اے مخاطبینو تاسو تعجب وکئ د تعجب د دې کافرانو نه کافران تعجب کی چې بشر ولی پیغمبر شو نو تاسو د دوی د تعجب نه تعجب وکئ نو حمزه د چا د پاره شو دو فائدې شوې یا انکار د تعجب شاباسي او یا تعجب د سامعینو ده مسامعين په تعجب کې غورځي د تعجب د کافرانو نه چې د دوی تعجب عجیب دی بې ځای تعجب کې دا کافران نو د دوی د تعجب نه تعجب پکار دی اکان للناس دلیل ناس نه کفار د عربو مراد دي ایا د کفارو د عربو د پاره اکان للناس ایا د کفارو د عربو د پاره د دې کفارو د عربو نه الله تعبیر په الناس باندې وکړو په اسم جنس په کافرانو تعبیر ترې نه ونه کړو وجه دا ده لتحقیق ما فيه من الشرکه بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و بینه او وتعین مدار التعجیب فی زعمهم تحقیق د ما فيه شرکت کوي په ما بین د دوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یعنی د دوی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې په دې ناسوالي کې په دې بشروالي کې شرکت ده نو دوی وای چې مونږ او د خو په بشروالي کې شریک یو نو دی ولې پیغمبر دی مونږ ولې پیغمبران نه یو ما به الاشتراک ذکر کړو او دویم دا ده چې مدار د تعجیب ذکر کوي مدار د تعجیب انسانیت ده صحیح مدار د تعجیب ګوره الله پاک فرمایي چې دا انسانان هم دي او بیا هم دومره قمقل دي چې تیږي ته خدای وي او بشر ته پیغمبر نه وي انسانان هم دي بیا تینا تعجب پکار دی که خره وي به تعجب ترې نه کوله خو انسانان دي ځکه ترنه تعجب وکړه دا کافران انسانان دي او دومره قمقل خبره کوي خو مدار د تعجب الله ذکر کوي اکان للناس لم متعلق تر محذوفه پورې ده د دې ورسته عجبن حال واقع شوی دی مخکې ورته صفته او صفت د نکری چې را مقدم شي دا غنه حال جوړیږي نو تقدیر د عبارت دا ده چې اکان عجبا عجبا خبر مقدم ده للناس دا د عجبا حال ده ان اوحینا دا اسم د پاره د کان ده اکان ان اوحینا الى رجل منهم عجبا آیا بشر ته وحی آیا بشر ته چې وحی وشو دوی د دینه تعجب کوي نو چې بشر ته وحی وشي دوی تعجب کوي تاسو د دې تعجب نه تعجب کوي چې بشر ته ولې وحی نه ده ممکنه الته تاسو تیږي ته خدای وایي نو لناس د عجبا نه حال واقع ده دم جایز دی چې د عجبا پورې متعلق کی عجبا خو مصدر ده او معمول د مصدر خو نه مقدم کیږي خو چې کله ظرفي به مقدم کیږي او دا دا دویم ترکیب په لیل ناسې کې چې د عجبن پورې تعلق ورکا اول ترکیب می سره ته وکړو د عجبن نه حال دویم ترکیب دا چې د عجبن پورې متعلق کا دریم دا چې دریم ترکیب درته کوم ها دریم دا چې دا د دې کانه پورې متعلق کا ځکه یو مذهب دا دی چې د افعال ناقصو پورې جاری مجرور متعلق کېدې شي نو نور ترکیبونه ما سره ډیر زیات دي خو دغه اسانه ترکیب ان اوحینا الی رجل منهم دا اسم د پاره د کانا او عجبا دا خبر د پاره د کانا او للناس دا حال د دې عجبا یا متعلق د تر عجبا پورې یا متعلق د تر کانا پورې نو الله پاک فرمای اکان للناس عجبا اې دې للناس د پاره د خلکو عجبا دا خبر ورته تعجب دم اکان للناس عجبا اې دې د خلکو د پاره عجبا تعجب خدا عجبا د خبرې ولې مقدم کړو عجبا خو خبر د پاره د کان دی ان اوحینا الی رجل منهم دا اسم د پاره د کان دی نو قدم الخبره لانه المنکر انکار دی تعجب تراجه دی نو چاته چې انکار راجه دی ام دې مقدم کو اکان کې انکار چاته راجه دی ښه به سي د عجبن ته د خبر ته نو چاته چې انکار راځي دی همدغه مقصود دی د مخکې ذکر کړو ان اوحینا الی رجل منهم دی اسم ته خو انکار نه دی متوجه کنه اسم خو واقع دی او دویم دا دی چې په دې کې تشویق دی مؤخر ته آیا خلکو ته تعجب دی عجیبه دی نو چې خلک ترې نه تعجب کوي نو دا ورستنې مضمون به یو ډیر لوی مضمونی لدی وجنه مخاطبین ورته په شوق کې کوي او دریم دا چې په دې اسم کې لږ تفصیل دی د تفصیل د وجه نه خبر کې تفصیل نشته نو د مقدم ذکر کو اکان للناس عجبا اکان عجبا ایا د تعجب عجيبه للناس د پاره د خلکو ان اوحینا الى رجل منهم دا ورته عجيبه ده ان اوحینا الى رجل منهم چې ما وحی کړی ده الى رجل منهم یو سړی ته د دوی نام ګوره په دې کې دوه دوه معناګانې درته ذکر کوم الى رجل یو معنی دا دا دلته داسې تقدیر ولګوي ان اوحینا الی رجل منهم یعنی الی بشر من جنسهم دا ورته تعجیب ده چې ما وحی کړی دا یو بشر ته چې د دوی د جنس نه دی نو مدار د انکار بشریت شو چې بشر ولی پیغمبر شو نو مدار د انکار بشریت شو چې بشر پیغمبر نشي کېدلی او دا اولا توجیه ده الى رجل منهم چې دا تقدیر پکې ولګو چې الى بشر من جنسهم او انکار دی بشریت تراجی شي نو دوی تعجب د بشریت نه کړو الله پاک انکار د تعجب د دوی نه وکړو نو په یو روایت کې راځي د دې سبب النزول ذکر کړی دی ابن جریر ذکر کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې کله پیغمبر علی السلام پیغمبر د پیغمبري دعوه وکړه نو عربو انکار وکړ وان انکرت العرب ذالک او یا بعضو پکې انکار وکړ نو د انکار مداري په دیو چې الله اعظم من ان يكون رسوله بشرا الله د دین ډیر لوی دی چې د استاد دی بشری په شان د محمد صلی الله علیه وسلم نو الله پاک دا آیت کریم نازل کړ چې اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم بشر پیغمبر کول د دین دوی تعجب کوي نو چې بشر الله پیغمبر کو کفارو تعجب وکړو الله انکار په دې تعجب وکړو خوښ بل آیات کریمه الله پاک نازل کړو چې وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نو چې کله دا دلایل بیا بیا دوی ته بیان شو آیا دوی د الله رحمتونه تقسیموي نو یو تقدیر دا شو چې الی رجل منهم منهم منهم یعنی الی بشر من جنسهم نو د دوی د تعجب مدار د پیغمبر علی السلام بشریت دویمه توجیه پکې دا ده الی رجل منهم یعنی الی رجل من غرباء رجالهم دا دویمه معنی ده دوی تعجب د دینه کولو چې ولې داسې غریب سړی پیغمبر شو ولې چرته یو خان نه پیغمبر کېدو په خبره پوه شو احتمالات پکې دوه شو یو دا چې د دوی تعجب په بشریت دویم دا چې د دوی تعجب په غربت د پیغمبر علی السلام دوی تعجب ولې کولو پیغمبر علی السلام بشر دوی ویل چې پیغمبر بشر نشي کېدی یې تعجب ولې کولو چې پیغمبر علی السلام غریب دی دوی ویل چې غریب سره پیغمبر نشي کېدی پیغمبر خو بچرته یو خاني نو الله فرمایي دا تعجب د دوی باطل دی د انکار وجه دا ده دویم صورت دا و چې دوی تعجب د غریبوالي د پیغمبر علی السلام نه کړو چې دا پیغمبر علی السلام ولی غریب دی نو الله پاک فرمای اهم یقسمون رحمت ربکم اي دوی د الله تقسیم د الله رحمتونه تقسیمای مدار د پیغمبري هغه هو استفاده فضایل دي خلقی فضایل او کسبی فضایل او دا فضایل په پیغمبر علی السلام کې د ټولو خلکو نه زیات دي لدی وجنا چا چې پیغمبر علی السلام لیدلې ده نو ولو که پیغمبر علی السلام غریب وو هغه د په باره کې وای او احسن من کلم ترقت عینی ومثلک قط لم تلد النساء ستا پشان انسان زما سترګو نه دی لیدلی نو د دنیا ټول خانان دی غریب ته نشي رسیدلی ومثلک قط لم تلد النساء او ستا پشان انسان مور نه دی زیږولی خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء خبر وګدا شو په مختصره به درته وایم که پوه شو ان شاء الله اکانه کی اکانه کی حمزه د انکار ده انکار چاته متوجه ده عجبا تعجب د کافرانو باندې الله انکار کوي الله کافرانو ته وي تاسو تعجب مکوئ دا رنګ مونږ ته وایي چې کافرانو تعجب کړی دی تاسو د دې کافرانو د تعجب نه تعجب وکړئ ولی تعجب وکړئ کافرانو د څه نه تعجب کړو د کافرانو تعجب دوه شیانو یو دا چې بشر ولی پیغمبر دی دویم دا چې غریب ولی پیغمبر دی صحیح شو نو الله دواړو ته جواب ورکړي چې انسانان دا چاته چې ورلېګل دا بشر دي نو دا ورلېګل شوی بم بشري دویم دا چې تاسو یې دا ولی غریب دی نو فضایل ته ګوري ده د د دومره فضایل خلقی او کسبی دي چې هغه د ځمکې په سر په بل انسان او ملائکه او پیریانو کې نشته نو د مدار د پیغمبري د فضایل دي مدار د پیغمبري خانی نه ده ان انذر الناس دلته وزه د ظاهر د الناس شوه د په زید ضمیر زکه د دې الناس نه جدا خلق مراد دي او د مخکې اکان للناس نه جدا خلق مراد دي وجه دا ده چې د مخکینی الناس نه یوازې هغه خلک مرادو چې هغه تعجب کړو د بشریت د پیغمبر علی السلام نه یی د غریبۍ د پیغمبر علی السلام نه تعجب کړو هغه خاص خلک مراد دي او د دې ان انذر الناس نه ټول خلک مراد دي ان انذر الناس چې ته ویروا ټول خلک او تاسو یو قانون په نور انوار کې ویل دي چې معرفه چې ثانیا معرفه ذکر شي ثانیا عین اولی کنه نو دا قانون علی الاطلاق نه دی قانون کلی نه دی الته خاص انسانان مراد او دلته عام انسانان مراد دي ان انذر الناس دلته ان انذر الناس دا تفسیر د پاره د ایحا ده ان اوحینا ان اوحینا مفسر مبهم ان انذر الناس دا ورته تفسیر په تقدیر خو پوه شو پر باندې ان انذر الناس تفسیر د پاره د واحد او یا دا ان مخفف ده د مستقلنا ضمیر شان پکې مقدر ده انه انذر الناس ان حرف د حروف مشبه بالفعلنا ضمیر شان اسم انذر الناس دا ورته خبرو ان سره د اسم او سره د خپل خبر نه دا جمله خبریه چې دا ان انذر الناس نو دا تفسیر د پاره د ایحا ان انذر الناس انه چې شان دا د انذر الناس چې اویره وخلق مفعول به د ایحا ذکر کوي د څه شي وحی شوی و هغه د ایحا تفسیر دی او د مفعول به د وحی تفسیر دی وحی د دې خبرې شوی و ان انذر الناس چې تو ویره وخلق وبشر الذين او زیر ورکاږي کسانو ته امنو چې ایمان راوړی دی ان لهم قدم صدق چې د دوی لپاره قدم صدق د قدم صدق مختلفې معناګانې دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د قدم صدق معنا کوي په مقام صدق باندې د دوی د پاره مقام رښتینی دی مقام صدقن دا رنګ یو روایت د عبد الله ابن عباس ابن د قدم صدقن دا سره غلې دی قدم صدقن یعنی السعاده الازلیه د قدم صدقن نه سعادت ازلی مراد ده د زجاج معنا دا ده چې د قدم صدقن نه درجات عالیه مراد دي اوچت درجه د امام مجاهد معنا دا ده چې د قدم صدقن نه اعمال صالحه مراد دي او د زید ابن اسلم او د قتاده ته معنا دا ده چې د قدم صدق نه شفاعت مراد ده نو هر معنا چې تاسو اخلي اضافت د قدم به د صدق ته یا اضافت د موصوفي صفت ته هغه صدق صدقه قدم صدق اضافت د موصوف د صفت ته نو قدم صدق د دوی د پاره به قدمی رښتینه نو قدم په معنا د مقام سره کړو ما په اوله معنا کې کړه د عبد الله ابن عباس په معنا کې قدم صدق یعنی مقام صدق مقام رښتینه نو اضافت موصوف شو صفت ته دویمه معنا مې درته د عبد الله ابن عباس د قدم کړي او په سعادت ازلی نو دا سعادت ازلی رښتینه او د زجاج معنا مې درته د قدم کړي و درجات عالیه نو اضافت صدق ته اضافت ته موصوف ته صفت ته هغه درجات عالیه چې رښتینی دي او د امام مجاهد معنا او اعمال صالحه چې رښتینی دي او د زید ابن اسلم او د قتاده تم معنا او د قدم د شفاعت نو هغه شفاعت چې رښتینی دی نو قدم صدق دا مختلف معناګانې درته ما ذکر کړې نو یا اضافت ته موصوف ته صفت ته یا اضافت د مسبب د سبب ته نو هغه صدق چې دا غي د پاره سبب اضافت ته مسبب د سبب ته هغه صدق چې هغه سبب د پاره د قدم دی نو بیا به قدم په معنا د سبقیت سره ګرځوي صحیح هغه صدق چې سبب د پاره د قدم او د مخکیوالي دی قدم سبب د پاره د اسبقو دی نو دلته معنا د اسبقو تر نه مراد ده نو هغه صدق چې سبب د پاره د سبقیت دی د دوی د پاره سبقیت دی رښتینه پوه شو نه د دوی د پاره رښتینه د دوی د پاره سبقیت دی سبب څه شه دی رښتینواله ده نو اضافت د مسببم سبب تکولې شي دا اخیری معنا مې درته وکړه کنه چې د قدم په معنا د اسبقو سره ده دا قدم سبب د پر د وړاندیوالي ده د سبقیت ده نو ذکر د قدم مراد ترنه اسبقو او اضافت د قدم د صدق ته به اضافت د مسبب د سبب ته هغه وړاندیواله چې سبب ورته صدق ده عند ربهم پنيز د رب د دوی قال الكافرون ویل کافرانو په توحن کې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ان هاذا لساحر مبين بشک دا پیغمبر چې دا ساحر د ښکارم قال الكافرون دلته عاطف ذکر نکړو ځکه دا بیان د دې الکافرون نه امغه متعجبون مراد دي للناس عجبا امغه متعجبون مراد دي نو دلته عاطف ځکه نه ذکر کړي چې دا جمله د متعجبون لپاره بیان ده او یا دا جمله مستأنفه ده په استناف بیانی لکه سائل چې سوال کړي چې ما ذا صنعو بعد التعجب د تعجب نه وروسته کافران څه وکړو آیا په تردد پاتې شو که څه فیصله وکړه نو الله جواب کې چې نه فیصله وکړه قال الكافرون اویل کافرانو ان هاذا لساحر مبین بشک دا پیغمبر چې دا ساحر د ښکارم ان ربکم الله الذی ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض دا جمله مستأنفه ده د پاره د بوتلان د تعجب د دوی د دوی تعجب باطلې چې الله دومره لوی ذات دی چې اسمانونه پیدا کړی نو تاسو ولې د دینه تعجب کوئ چې یو انسان دی پیغمبر کی ستاسو رب چې دی الله دی الذي اغه الله خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمانونه او زمکي اسمانونه په صيغه د جمع ذکر کړو وجه دا چې د اجرام مختلفه طبایع دي اجرام مختلفه دي طبيعتونه مختلف دي او زمکم و طبقي دي خو یو د بل سره متصل دي او دویم دا چې لانها اعظم منها خلقا اسمانونه مخکې ذکر کړو عبد الله ابن عباس یې فرمای ان تلک الايام من ايام ال... من ايام الاخره التي يوم منها كالف سنه مما تعدون دا د اخرت ورځې مراد دي او د اخرت یو ورځ د دنیا د زرو کالو په مقدار ده نو د دنیا د شپږ زره کالو په مقدار الله پاک د اسمانونو پیدا کړ او بعض علما فرمایي چې سته ایامنا ایام د اخرت نه دي مراد بلکې ایام د دنیا مراد دي د دنیا د شپږ ورځو په مقدار الله پاک دا دنیا پیدا کړه خا تدریجا ولې پیدا کړه مخکې ما درته ویلو حس علی التأنی فی الاحوال موږ ته تعلیم راکړي چې ما د اسمانونو په کلمې د کونم پیدا کولې شو خو بیا مې په تدریج پیدا کړه نو تاسو په هر کار کې تدریج کوئ صحیح په تدریج باندې علم کوئ بعضې طالبان په تدریج باندې علم نه کوي بس یو بدری کتاب وی به وړه دوره او بیا لوی دوره نو دلته الله په تدریج باندې د اسمانونو ازمکه پیدا کړه تا ته موي چې ته هر کار په تدریج باندې کوه او دویم ها بل مسله چې بیا الله په تدریج باندې د اسمانونو پیدا کول نو په تدریج خو په لاسو ورځو کې پیدا کولای شو په لاسو کالو کې پیدا کولای شو په پنځو ورځو کې پیدا کولای شو دا د شپږو تخصیصي ولې وکړو تاسو ورته جواب ورکړئ چې د اسمان درې شیان دي مواد او صور او ربط د مواد د صور سره پزمکه کې درې شیان دي مواد صور او ربط د مواد د صور سره نو افعال درې و لدی وجن افعال شپږو مواد صور او ربط د مواد د صور سره په اسمان کې پزمکه کې مواد صور او ربط د مواد د صور سره پزمکه کې نو افعال شپږو لدی وجن الله په شپږو ورځو کې پیدا بس دا حکمتونه بعد الوقوع دي ثم استوى على العرش بیا الله پاک مستوی شو په عرش کما یلیق بشانه تاویل پکې مکوي تفویض پکې کوي او یا پکې تاویل کوي ان شاء الله چې مخکې خودي کې ما درته پوره تحقیق کړو ثم استوى على العرش ما درته ویلو چې دا څو ځای په قران کریم کې راځي ټول کې باندې تحقیق یدبر الامر الله تدبیر د امور کوي یدبر تدبیر النظر فی ادبار الامور د یو شی نتیجې ته قتل دي ته تدبیر وایي نو یدبر الامر الله تدبیر د امور کوي صيغه د مضارع ذکر کړه تجدد د تدبیر او استمرار د تدبیر ته الله اشاره کوي ما من شفیع نشته د کوم شفیع لنفسه او لغیره نه د ځان د پاره څوک شفارس کولې شي نه د بل چا د پاره الا من بعد اذنه مگر د الله د اجازه نه ورسته بدا سفارشونه کیږي نو په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې الله تدبیر د امور کوي خو په دې تدبیر کې ورسره بل څوک نه دی شریک تدبیر یوازې کوي او تقدیر هم یوازې کوي او ما من شفیع کی په نفع د شفاعت په ابلغه طریقه ده شفیع نشته شفاعت خو لا پځې پرې ده اصل مقصود نفع د شفاعت ده دلته الله نفع د شفیع وکړه الا من بعد اذنه د استثناء مفرغه ده د اعم الاوقات نه دا څه ده ما من شفیع فی وقت من الاوقات الا بعد اذنه مگر الا وقت بعد اذنه په هغه وخت کې بکیږي چې د الله اجازه ورته وشي ان الامر کما فصل ایا په دې نه پوهیږي چې خبره داسې ده لکه مخکې چې ذکر شو فلا تتذکرون ذالک نو په دې کې پن ناخلی تذکرون الله ویل تفکرون ونه ویل الله دې خبرې ته اشاره کوي چې دا مسله ظاهره ده فکر ته ضرورت نه لري صرف التفات ته ضرورت لري نو چې التفات وکړي پن به واخلي الیه مرجعکم جميعا د علت د پاره د وجوب العبادت ده الیه خبر مقدم او مرجعکم مبتدا مؤخره مرجعکم صيغه د مصدر میمی ده ظرف مکان نه ده د مرجعکم معنا د رجوعکم الیه رجوعکم د الله عبادت کوي مخکې امر د عبادت شو کنه ان ربکم الله الذی ذالکم الله ربکم فاعبدوه د الله عبادت کوي ولې د الله عبادت کوي ځکه الیه مرجعکم یعنی الیه رجوعکم دی الله پاک تاسو سره رجوع ده لہذا د عبادت کوي جميعا د حال واقع شوه د دې کوم نه په معنا د مجتمعین الله تاسو سره رجوع د حال دا چې تاسو به مجتمعین راجمه وي وعد الله وعد الله یا مفعول مطلق د پر د فعل مقدره ده وعد وعد الله او یا مصدر مؤکد ده د پاره د مخکین د مضمون د مخکینې جملې تاسو د حال په بحث کې ویل ده کنه چې حال مؤکده د پاره د مضمون التزامی لکه زید ابوک عطوفا دا ویل ده عطوفا حال واقع شوی ده حال مؤکده ده د پاره د مضمون التزامی زید ابوک دا جمله ده د دې سره لازمه شفقت ده نو عطوفا د هغه مضمون التزامی د پاره تاکید ده نو دلته وعد الله د مضمون التزامي د مخکنی جملې د لپاره تاکید دی الیه مرجعکم جميعا تاسو ټول رجوع به الله ته نو زمن کې وعده وشو نو وعدا دا ورته مصدر مؤکد دی حال مؤکده ده وعد الله حقا وعده د الله د حق انه يبدا الخلق دا علت د پاره د دې خبره ده چې الیه مرجعکم الله تاسو سره رجوع ده ولی به الله تاسو سره رجوع وي ځکه ابتدا تاسو الله کړی دا نو چې ابتدا هم الله کړی دا نو انتها هم الله ته انه يبدا الخلق بشک الله ابتدا د خلق ثم يعيده بیا واپس کوي د خلق ليجزي الذين امنوا د دې لپاره چې بدله ورکړي الله پاک مؤمنانو ته هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی او عمل الصالحات او نیک اعمال کوي والذین کفروا او هغه خلق چې کافران دي لهم شراب د غوی د پاره سکاک د وګدي من حمیم د ګرم وبونم وعذاب الیم او د دوی لپاره عذاب دردیدل دي بما كانوا یکفرون په سبب د کفر د دوی ماضی او مضارع دواړه پکې الله جمع کړ کانو او یکفرون په دې کې مواظبت علی الكفر د دوی ته اشاره کوي چې دوی همیشه کافران دي توبه نه ایستلې هو الذي بیان د بعض افرادو بیان بعض افراد التدبیر د تدبیر یو فرد الله ذکر کوي مخکې الله پاک ویلي یدبر الامر نو د تدبیر یو فرد الله ذکر کوي هو الذي جعل الشمس ضياء الله هغه ذات دی جعل الشمس ضياء جعل په معنا د خلقه خلق الشمس ضياء چې پیدا کړی دی د انمر حال دا چې دا رڼا ده نو که جعل بسيط کوي نو بیا به ضياء حال ګرځوي خلق الشمس حال دا چې دا رڼا ده والقمر او پیدا کړی د سپوږمۍ حال دا چې دا نور ده دا جعل بسيط او که جعل مؤلف کوي نو بیا الشمس مفعول اول دویا ان مفعول ثانی الله ګرځولې د انمر دویا او الله ګرځولې د سپوږمۍ نور په دې خو پوه شو په دې به اعتراض راځي په دې جعل مؤلف چې ګرځولې د انمر رڼا یعنی اول رڼا نو به رڼا کړو ول قمر نورن او ګرځول د سپوږمۍ نور یعنی اول نور نو او به نور کړو دا اعتراض پر راځي حالن کې نور د اول نه دوی او او سپوږمۍ د اول نه نور و نو تاسو به څه جواب کوئ دا داسې ده لکه ضيق فم البير ضيق فم البير څه معنا دا معنا نه چې د کوی خله تنګه کوي یعنی اول کولاو جوړه کوي تنګه کوي معنی دا چې تنګه جوړه کا دا جوابونه مې درته مخکې کړي وو ضيق فم البيري د کوی خله تنګه کا دا مطلب نه چې کولاوي به تنګه کا یعنی تنګه جوړه کا صغر جسم البعوزتی پاکی د هغه الله لره چې د ماشو جسم وړو کې کړي دی دا مطلب نه چې اول غټو به وړو کې کړو نو جعل الشمس ضياء دا داسې دی لکه ضيق فم البيري دا بدر تر روح المانی کې راشي به په مطلب نه پويږي چې دی کې وسغرز دی د روح المانی جعل الشمس ضياء والقمر نورا او ګرځولې ده الله پاک دا سپوږمۍ نور سپوږمۍ نور ده او نمر چې ده دا ضياء ده ضياء هغه ته وایي چې لذاته وي جعل په جعل کې هم تفصیل درته وکړو ضياء صيغه د مصدر ده لکه قيام نو کدا جعل مؤلف کوي نو مفعول ثانی مصدر راغلو مفعول ثانی خو په مفعول اول ور حملی او مصدر په ذات مواتاتا نه حملېږي نو دلته به تقدیر لګوي جعل الشمس ذات ضیاء او یا به ضیاء په معنا د مضی ان سره ګرځوي او یا به حمل مبالغه تن ګرځوي لکه زید عدل والقمر نورا کوم دا مسله ده نورا هم مصدر ده حمل په قمر باندې حمل د صرف وسب د په ذات نو دلته بنورن په معنا د زانورین سره وای یا بنورن په معنا د منورن سره وای او یا به حمل مبالغتن ګڼي دا هو که دویا مصدر شي زجاج وای چې دویا مصدر نه ده بلکې دویا د دو جمع ده لہذا د دنیا و رنگونه دا په نمر کې شته ګرځولې ده د نمر دویا رڼاګانې دا جمع ده د نمر نه رڼاګانې جوړې کړې دي نو د دنیا ټول رنگونه چې دي دا په دې نمر کې دي مختلف قسم رڼاګانې پکې دي والقمر نورا او ګرځولې ده الله پاک دا سپوږمۍ نور نور هغه ته وي چې د بل چا نه مستفاد او دوی هغه ته وي چې د بل چا نه مستفاد نه نو د نمر رڼا د بل چانه نه د اخیستل شوې او سپوږمۍ ته نور ویلې ځکه د دې رڼا د نمر نه اخیستل شوې ده وقدره منازلا وقدره الله اندازه کړې ده هو د سپوږمۍ منازل په منازلو کې قدره منازل یعنی قدر سیره فی منازل الله پاک د سپوږمۍ مزل اندازه کړې ده په منازلو کې د سپوږمۍ د مزل د پاره خپل منازل دي حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبوله میزان عقرب قوس جد دي دا دولس برج دي اتویش منازل دي دا اتویش منازل په دې دولس برجو باندې تقسیمیږي هر برج ته دوه منزله او یو ثلث د منزل رسیږي بیا دا دولس برج چې دي د خو د منازل بیانو برجونه چې دي هغه دیرش درجه دي هر برج دیرش درجه دي او دا دیرش درجه د حاصل شوه د 300 شپېتو اجزا او د دایره البروج نه پرې دولسو یو درجه شپېته دقیقې ده یو دقیقه شپېته ثانیې ده یو ثانیه شپېته ثالثې ده یو ثالثه شپېته رابعې ده دا په سات کې موږ ګورو کنه همداسې په سیزا سپوږمۍ چې ده په خپل حاس يقطع يقطع القمر بحركة الخاصة في كل يوم وليلة 13 درجة یو شواروز کې 14 درجه مزل کوي 14 درجه 3 دقیقې او درې پنځوس ثانیې او شپږ پنځوس ثالثې دا په یو شوروز کې مزل کوي نو وقدره منازله یعنی قدر سیره فی منازله الله پاک اندازه کړی د دې مزل په خپل منازلو کې په دې اتوشت منازلو کې په یو شواروز کې د دیار لس درجه درې دقیقې او درې پنځوس ثانیې او شپږ پنځوس ثالثې مزل کوي لتعلموا عدد السنين والحساب د دې لپاره چې تاسو پوه شئ په شمیر د کلونو باندې او د دې لپاره چې تاسو پوه شئ په حساب ما خلق الله ذلك الا بالحق ندی پیدا کړی الله پاک دا مذکور شیان مگر په حق يفصل الآيات په تفصيل سره بیان الله دلائل د توحید او د قدرت او لقوم يعلمون د هغه قوم د پاره چې هغه پويږي ان فی اختلاف الليل والنهار دا بل دلیل دی د الله د تدبیر د پاره یو فرد د تدبیر الله ذکر کوي یو دبر الامر یو جزئی ورته ذکر کوي یو مثال ورته ذکر کوي ان فی اختلاف الليل والنهار بشک په اختلاف د شپې او د ورځې کې د اختلاف یو معنا ده تعاقبهما یو د بل پسې راتلل دا د دوی اختلاف دی یعنی تحاقبهما یو د بل پسې راتلل دویم ازدیاد کل منهما بانتقاص الاخر د یو کمول د بل زیاتېدل وما خلق الله في السماوات والارض او هغه چې الله پیدا کړی په دې اسمانونو او زمکو کې لآيات دا دلایل دی عقلا په توحید د الله باندې لقوم یتقون دا هغه قوم د پاره چې هغه ځان ساتي د شرک نام ان الذين لا يرجون لقاءنا هغه خلق چې هغه امید نه لري زما د ملاقات وردو بالحیات الدنیا او دوی خوشاله دي په ژوند دنیوي باندې واتمئنوا بهم او راضي شوي دي د دنیا په ژوند والذین هم عن آیاتنا غافلون او هغه خلک چې زما د آیاتونو نه بي فکر دي زما په دې دلایلو کې فکر نه کوي دیتا وای چې دا په مقتضا د طبیعت پیدا شوی د اسمانونو او ځمکې نمر او سپوږمۍ دا کمونستان وایي چې دا په مقتضا د طبیعت پیدا شوي دي دا خالق نه لري دا په خپل پیدا شوي دي په مقتضا د طبیعت لیکن دا قمقلان په دې نه پوهیږي چې په مقتضا د طبیعت چې کوم شی پیدا شي نو هغه د مصلحت برابر نه بلکې هغه د طبیعت برابري لکه په تنور کې چې اور بلیږي نو چې دا اور بلیږي ته چې کوم اور بلې نو د ضرورت په مقدار بلې او خپل چې اور بل شي نو هغه د ضرورت په مقدار نه هغه چې هر څومره بلیږي بلیږي نو یو بلډینګ چې ور واخلي په مقتضا د طبیعت هغه به کنټرولېږي نه او چې ته کوم ور بلکې هغه کنټرولي نو ګوره دا کائنات الله پاک دا د ضرورتو د مقتضا سره برابر الله پاک پیدا کړی دي که په مقتضا د طبیعت وي نو دا به زیات او کم وي د خلکو د ضرورتونو تحمید دی دوی خو په جنت کې الحمدلله وای لا اله الا الله به وای او سبحانك سبحانك اللهم به وای نه دا خو تسبیح تحمید او تهلیل به وای او تاسو ورته جواب ورکړي چې دا په منزله د دعا ده په استجاب د ثوابونو د الله کې لکه د دعا په وجه چې د الله ثوابونه را جلبيږي نو دارنګي د دې تسبیح تحمید تهلیل د دوی په وجه د الله پاک ثوابونه را جلبيږي ګوره یو سړی د الله نه ثوابونه غواړي ورکوي یو سړی نه غواړي د الله په ذکر کې مصروف دی دته الله ورکوي دواړو ته ورکوي حدیث قدسی کې راځي اذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين زما یو بنده دی دعا ته نه دی اوسګار په ذکر او فکر کې مصروف دی نو بعضی خلک دی غوی به دعاګانی کوي دا څوک چې په ذکر او فکر کې مصروف ته دعا ته نه دی اوسګار دا غوی نه بزده ته ډیر شی ورکړي حدیث قدسی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به د غم په وخت کې داسې دعا کوله لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم ګوره تحلیل ویلې ده تسبیح ویلې ده او دې ته په حدیثو کې دعا ویلې شوې ده ځکه دا قائم مقام د دعا ده په پر جلبولو د ثوابونو د الله کې وتحیتهم او د دوی تحیه چې دم فیها په دې جنت کې بسلام تحیتهم دا اضافت د مصدر د مفعول ته یعنی تحیت الله لهم د الله سلام دوی ته د الله پیشکشي دوی ته یا تحیت الملائکه لهم تحیه د ملائکو دی جنتیانو ته په دې جنت کې سلام وندنو اضافه ته مصدر مفعول ته شو والملائکه يدخلون من كل باب د هر دروازې نه به ملائکه راځي او په دوی به سلام اچي دویم اضافه ته مصدر فاعل ته وکا تحیتهم فيما بينهم د جنتیانو تحیه خپل مابین کې سلام سلام ده السلام علیکم یو د بل سره چې مخ کیږي واخر دعواهم او خاتمه د دعا د دوی بدای ان الحمد لله رب العالمین ان الحمد ان مخفف د مستقلنا انه والحمد لله رب العالمین شان دا دی چې حمد کامله یا ټول افراد د حمد یا ماهیت د حمد خاص دی تر الله پورې داسې الله چې رب العالمین دی مخکې بیان د فریقینو د دوی د عاقبتو دلته بیان د منکرینو او د دوی د عاقبت دی نو هغه خلق مراد دي نو که الله هغه خلقو ته د عذاب په تلوار ورکول او بعضی علما فرمایي چې نه هغه نه دي مراد عام خلق مراد دي ابن جرير فرمایي هو قول الرجل لولده وماله اللهم لا تبارك فيه اللهم العنه دا د خزو خیراګانی الله یادوي او دا رنګ دا کمزوري پلاران چې دي خپل چې بچي وګوري الله دې هلاک کا او الله دې داسې کا او دې بچي ته لعنت وای کنه او خپل مالونو ته چرګانو تم لعنت او خیری کوي نو الله فرمای کده غ خیری ما قبل ول دا د مورګانو چې کور کې بچي وته کوي او دا د پلار خیری چې بچي وته کوي یا د مدرسې د مهتمم خیری چې طالبانو ته کوي یا د ناظم نو کده ما قبل ول نو اوس به وخت په ټولو عذاب راغلی نو دا لو يعجل الله للناس ابن جرير دغه دویم دویمه معنا یادوي که الله په تروال ورکول خلکو ته هغه شر هغه دوی چې شر غواړي هغه ورته په تلوار ورکول استعجالهم بالخير دا منصوب دی بنا بر مصدریت لو يعجل لل... لو يعجل الله للناس الشر تعجيلا مثل استعجالهم دا سی په تلوار ورکول لکه دوی چې په تلوار خیر غواړي د الله نه چې خیر څومره په تلوار غواړي نو لقضی الیهم اجلهم نو فیصله بشوي به دوی ته نیټه د دوی یعنی مرګ به په دوی راغلی وي خو الله پاک دغه خیری زر نه قبلې خو شوي او هغه ول معنا چې تاسو واخلې چې دلیل ناس نه کافران مراد کې چې الذين لا يرجون لقاءنا نو بیا به معنا دی لو يعجل الله للناس کچرته په تلوار ورکول الله پاک دي کافرانو ته شر عذاب په تلوار راوستي الله پاک فرمای فنظر الذين زپریدم الذين اغه خلق لا يرجون لقاءنا چې زما د ملاقات امید نه لري فی طغیانهم په سرکشی کې چې د ملاقات امید نه لري د لقاء درې ترجمه دي ښا لا يرجون لقاءنا یو معنا د لقاء د توقع الخير توقع الخير نو بیا به لا يرجون لقاءنا معنا دی چې لا يسالون حسن لقاءنا دوی د الله نه غواړي هغه خپل ملاقات زموږ خصيص دنیا باندې خوشاله دي خپل ملاقات د الله نه غواړي نو یو معنی دا توقع الخير نو بیا به لا يرجون معنا څه لا يسالون حسن لقاءنا دویم د لقاء معنا د توقع الشر نو بیا به د لا يرجون معنا لا يخافون دوی نه ویریږي سوء لقائنا د هغه بد ملاقات زمانہ دریم معنا د لقاء ده مطلق التوقع چې هغه شامل ده توقع الخير او توقع الشر دواړو ته نو بیا به عمل او خوف دواړو ته شامل ده نو لا يرجون دا به بیان د پاره د عملی نو لا يرجون لقاءنا دوی امید نه لري زما د ملاقات فی طغیانهم دوی په دې خپل سرکشی کې يعمهون یعنی ترددون مترددی و اذا مس الانسان الضر او چې کله ورسیږي انسان ته یو ضرر د الدر نه جنس ضرر مراد ده چې مرضی که فقيري وي نو دعانا لجنبه دعانا د به ماته دعاګانی کوي لجنبه د په موضع د حال کې ده نو د به ماته دعاګانی کوي ذل حال ورته فاعل د دعانا ده حال دا چې لجنبه د په ډډه باندې وي نو ماته دعاګانی کوي او قاعدا او یا ناس وي او قائما او یا ولاړ وي نو لجم قاعدا او قائما دا صریح حالونه دي نو لجم به دا په موضع د حال کې ده یعنی جنبا په اړخ باندې ماته دعاګانې کینو په موضع الحال ده حال نه دی په موضع الحال ده او قاعدا او قائما نو دا صریح حالونه ور باندې عطف شو فلما کشفنا عنه ضره چې کله موږ لري کو ددنه هغه تکلیف ده د مره دا حال ده د فاعل د دې فلما کشفنا عنه ضره چې کله موږ د تکلیف ددنه لري کو مره فعل ضمیر پکې مستتر دی غیر فاعل دا جمله حال واقع شوه ده د دې عنه د دې هو ضمیر نه مشبها كانه لم يدعنا دا د هغه چا سره مشابه وی لکه ماته چې د سره دعا نه کړي لم يدعنا لکه مو چې نه یو را بللی الی در الی کشف در لری کول د یو تکلیف تمسه چې د چې د ترسیدلې ده نو د مره څه معنا شو استمر علی الكفر په کفر همیشه والي کوي دویمه معنا ده مره مره عن موقف الدعاء په کوم ځای کې چې د دعا کوي چې کله تکلیف لري کوم د دعا د زین روان شي او دا سي غافل شي لکه بالکل چې ماته دعا نه کړي یا مره کې نه د عدم دعا نه ده دا به ماته دعا نه کوي کذالک ان مثل ذالک التزیین زین للمسرفین خسته شوی د مسرفانو مشرکانو ته ما كانوا يعملون د دوی عمل چې هغه اعراض د دعا او د غیره نه ده ولقد اهلكنا القرون او خامخه په تحقیق سره ما هلاک کړي دي ډیر قرونه من قبلکم تاسو نه مخکي لما ظلمو لما ظلمو شرط ده او جواب اهلکنا هم ده لیکن دا د کی تکلف ده لما ظلمو ف ولقد اهلكنا القرون من قبلكم نو لما شرط مګرځوا چې جواب ورته مقدر کی چې اهلکنا هم ده لما په معنا د حين سره کا ولقد اهلكنا القرون من قبلكم حين فعلوا الظلم چې کله دوی ظلم وکړو نو الله دوی هلاک کړ وجاءتهم رسلهم دا حال د فاعل د ظلمونه په ازمار د قد ځکه ماضی چې حال واقع شي قد پکې مقدري حال دا چې په تحقیق سره راغلی دوی ته پیغمبران د دوی بالبينات په واضح معجزاتو وما كانوا د عطف د فجاءتهم باندې معطوف علیه کې اخبار او تکذیب دی او ما کانو لیؤمنو کې اصرار او تکذیب دی چې دوی په دې تکذیب باندې همیشواله کوي و ما کانو لیؤمنو نو دوی چې ایمان راوړی وي لفساد استعدادهم کذالک نجزی القوم المجرمین دارنګ موږ جزا ورکو قوم مجرم تم نو کیف مفعول مطلق د پاره د تعملون دی په معنا د ای عمل سره مغنی اللبیب کې په دې باندې تصریح کړی دا چې دا کیف د تعملون د پر مفعول مطلق واقع کېږي شي دا رنګ په علم تر کیف فعل ربک التم داسې کېږي شي کیف یعنی ای فعل فعل ربک کیف د پر د طلب د حال وي کیف د پر د طلب د حال دی ای عمل ځکه سوال عن العمل د دې لپاره معنا نشته الا عن كونه حسنا او قبيحا خيرا او شرا یو سوال د عمل نه دی بل سوال د حسن د عمل نه دی نو کیف یعنی ای عمل چې څرنګه عمل حسن دی که قبیح دی خیر دی که شر دی تعملون تاسو کوي لنعلمه په دې کې به استعاره ګوره ذکر د لننظره د مراد تر نه لنعلمه ده نو کوم استعاره شو استعاره مصرحه بالتبعيه په چل خو پويږي ان شاء الله دویم استعاره پکې وکړي لنعلمه کې لنعلمه چې زه عالم شم د الله علم خو ازلی ده نو دلته به استعاره تمثيليه یعنی یعاملکم معامله من یطلب العلم باعمالکم داسې معامله بدر سره وکي لکه معامله د هغه چا چې هغه طلب د علم لري تاسو په اعمالو و اذا تتلى عليهم آیاتنا چې کله ولوستل شي په دوی باندې زما آیاتنا بینات واضح آیاتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا نو وای هغه خلک یعنی ویل دي د تحقق د وقوع لپاره الله پاک تعبیر په ماضی باندې کوي ویل دي هغه خلک لا يرجون لقاءنا چې هغه امید نه لري زما د ملاقات لقاءنا کې مخکې درته توجيهات ذکر کړو لقاءنا که په معنا د توقع الخير شي نو لا يرجون سمانا یعنی لیست فيه ما نستبعده من الانکار عن البعث دا سي قران راوړه چې پاغي کې د حشر ذکر نه دا موږ چې د قیامت نه انکار کوو نو د ما نستبعده پکې نه یعنی قیامت د قیامت ذکر پکې نه نو دا سي قران راوړه او بدله یا دارته بدل کا نو هغه آیتونه چې زمونږ نه خوخیږي دا غي په نور آیتونه راوړه تلقا شاز مصدر دی په تفعال کې چې کسره د تا راغلی وي یو دا دی یو تبیان دی ان اتبع الا ما یوحى الیم زه پیروي نه کوم مګر د هغې څه پیروي کوم چې ماته وحي کولی شي من غیر تبدیل انی اخاف ان عصیت ربی زه ویریږم که چرته د خپل رب نه فرمانی وکم د څه نه ویریږم عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی نه عظیمن دا صفت د پاره د عذاب ده خو جر پکې د جوار ده فقد دلته یو علمي نقطه ده خو وګدیږي زده به مشي زده به مشي فقد لبست فيكم عمرا دا نوع د تعلیل ده د پاره د ملازمه ګوره مخکې قیاس تیر شو لو شاء الله عدم تلاوتي وعدم ادرائكم بواسطتي د مقدمه او دا فقط لبستم فیکم عمرا دا یو نوع د تعلیل د لپاره د ملازمه د ملازمه ذکر الله پاک کوي ګوره ملازمه دا ده چې مشیت العدم اراده د عدم د مقدمه ده او عدم تلاوت او عدم الادراء دا ورته تالی ده مشیت العدم د مقدم ده ښا لو شاء الله عدم تلاوتي وعدم ادرائكم بواسطتي دا مقدم شو د دې مقدم خلاصه څه ده مشیت العدم مشیت العدم اراده د عدم تلاوت او اراده د عدم ادراک نو د مقدم خلاصه ده مشیت العدم او د تالی خلاصه ده عدم تلاوت او عدم الادراک لكن التالي باطل فالمقدم مثله عدم تلاوت باطل او عدم الادراك باطل نو مقدم باطل مقدم څه شو مشیت مشیت العدم مشیت العدم اراده د عدم تلاوت دا باطل ده او چې مشیت العدم یعنی اراده د عدم تلاوت باطل شو نو دا ملزومه ده اراده د عدم تلاوت چې باطل شي نو دا ملزومه او عدم مشیت الوجود عدم د ارادي د وجود دا ور سره لازم دی نو انتفاع د مشیت العدم دا انتفاع د عدم مشیت الوجود ده انتفاع د عدم د مشیت الوجود او انتفاع د عدم مشیت الوجود چې دا د په مشیت الوجود باندې راځي نو الله اراده کړې ده ما تاسو د تلاوت او ما ته اراده کړې ده د ادرا چې زه تاسو پوي کوم لو شاء الله شاء الله شاء څه معنا اراده مفعول به درته ما مقدر کو لو شاء الله عدم تلاوتي او لو شاء الله عدم ادراکم بواسطتي دا مقدم دی کنه او ما تلوته ولا ادراکم دی تالی دی دا تالی باطل دا عدم د تلاوت او عدم د ادراک ما تلوته ولا ادراکم دا باطل چې دا تالی باطل شو مقدم هم باطل شو په مقدم کې څه شی ذکر شوی دی شاء عدم تلاوتي شاء عدم تلاوتي یعنی اراده د عدم تلاوت صحیح شو نو اراده د عدم تلاوت باطل شو الله اراده عدم تلاوت ته نه د کړی خدا پکې رانغله چې اراده تلاوت ته کړی کني د کړی دا پکې رانغله په خبره پوه شوي ګوره چې تعالی باطل شي نو مقدم هم باطل شي نو مقدم څه شي دی اراده د عدم تلاوت چې شابه سي اراده د عدم نو دا اراده د عدم باطل شو د دې بطلان نه دی مقصود چې اراده د عدم باطل شي اراده د عدم تلاوت باطل شي مقصود دا دی چې اراده د تلاوت کړي ده صحیح شو نو دا مقصود به اوس داسې ادا کوي چې مقدم خدا دی چې مشیت العدم دا منتفی دی مشیت العدم یعنی اراده د عدم باطل ده کوم ځکه چې اراده د عدم راشي الته عدم د مشیت الوجود وي کوم ځکه چې اراده د عدم راشي اراده د نه اراده د عدم چې کوم ځکه منتفي شي صحیح اراده د عدم چې باطل شي اراده د عدم تلاوت چې باطل شي نو څه شور سره راځي عد عدم اراده د وجود عدم اراده د وجود نو د دې سره لازم دی عدم مشیت الوجود نو انتفاع د مشیت العدم دا انتفاع د عدم مشیت الوجود ده خلاصه ده چې انتفاع ګره مقدم باطل ده یعنی دا مشیت العدم باطل ده او چې مشیت العدم باطل شي نو د دې سره لازم ده عدم مش انتفاع د عدم مشیت الوجود څه شور سره لازم ده شابسي انتفاع د عدم مشیت الوجود او انتفاع د عدم مشیت الوجود انتفاع د عدم مشیت الوجود صحیح شو دا متحقق کیږي په مشیت الوجود باندې نو مشیت الوجود متحقق شو یعنی الله اراده د تلاوت کړې ده او الله اراده د ادراک کړې ده نو انتفاع د مشیت العدم دا ملزومه ده صحیح شو او د دې سره لازم دی څه شي انتفاع عدم مشیت الوجود صحیح شو انتفاء عدم مشیت الوجود او انتفاء عدم مشیت الوجود دا راځي په مشیت الوجود نو الله اراده د وجود کړی ده فقد لبستم فيكم عمرا نو ما پتا سو کې ډیر عمر تیر کړی دی لا اتي بشيء من القران ما خود ځان نه تاسو ته یو آیات هم تلاوت کولو او څلويخ کله بعد مې دا تلاوت شروع کړو نو دا معلومیږي چې د الله د طرف نه ده او الله اراده کړې ده چې تاسو ته تلاوت کوم او زما په وسه زما په وجه تاسو پوي کی او یا د الله آیتونو ته دروغجن وي یا د ځان نه خبرې کوي الله پوری تړي او یا الله چې کوم خبرې کړي هغه ته دروغ وي انه شان د لا یفلح المجرمون نه کامیابی الله پاک لا یفلح المجرمون نه کامیابیږي مجرمان یعنی د الله د عذاب نه خلاصيږي ويعبدون من دون الله او د عبادت کې ما سوا د الله نه ما لا يضرهم لو تركوا عبادتهم د داسې شیانو عبادت کوي چې هغه دوی ته zarar نه رسي کوي دا غوي عبادت پریری ولا ينفعهم لو عبدوهم که عبادت یو کې ورته ګټه نه رسي ويقولون دوی به وای هؤلاء شفعاؤنا دا زمو شفعاء دي د الله په نس په قیامت کې هؤلاء شفعاؤنا عند الله کې دې شې په طریقې د علی الفرض والتقدیر ویلې وی دوی خو قیامت نه منلو یعنی که قیامت قائم شي نو دا بوتان به بیا موږ ته شفاعت کوي ځکه دوی خو ویل چې لا یبعث الله من یموت مړي الله بیا نه را پاتې قل توبیخا اتنبئون الله یعنی اتخبرون الله آیا تاسو خبر ورکوي الله ته بما په هغه مقابل باندې لا يعلم في السماوات ولا في الارض چې الله ته نه معلوم نه په اسمانونو کې او نه په زمکو کې نفي د علم د الله دا نفي مستلزمه د نفي د وجود د دلاره بالکلیا کده موجود وي الله به عالم وي نو چې الله په عالم نه دی نو دا شی موجود نه دی ځکه معلوم نشته نو د الله علم په ځکه نشته سبحانه وتعالى عما يشركون وتعالى عن عقول الناس عما يشركون به وما كان الناس الا امه واحده نو د انسانان الا امه واحده مگر یو امته کله یو امت قبل قتل قابیل قابیل چې لا مړ نه وکړي نو ټول انسانان یو امت واحده او بعض علما فرمایي وما كان الناس الا امه واحده في زمن ادم الى زمن نوح خو په دې کې به بیا قابل تر نه مستثنا کوي قابل او اتباعه نو دا اول توجیز اولاد قبل قتل قابیل د قابیل د قتل نه مخکې هیڅ مجرم نه او هیڅ مشرک او کافر نه فاختلفو نو بیا دوی اختلاف وکړو په زمانه د نوح علیه السلام کې ولولا کلمه کچرته نوې کلمه د عذاب ولولا کلمه سبقت من ربک بتاخير العذاب الى يوم القيامه هغه کلمه تاخير د عذاب ده کچرته نوې هغه کلمه د کلمې نه کلام مراد ده چې پاغي کې تاخير د عذاب الى يوم القيامه راغله ده سبقت من ربک چې ستاسو د رب نه وړاندې شوې ده چې زه به د قیامت نه مخکې دوی ته عذاب د استئصال نه ورکوم نو لقضی بینهم نو د دوی په مابین کې به عاجلا په دې دنیا کې فیصله شوې وي فيما فيه يختلفون په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کولو ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه دوی به ویل چې ولې نه نازلېږي په پیغمبر علی السلام یو معجزه د جانب د رب نه کمقترحو فرمایشي معجزه یادوله مثل مجيئة الكتاب جملة واحدة مثلا قرآن يقدم ولنا نازلي فقلت دوی ته وایا چې ممکنه امکن المعجزه المقترحه لكنه غيب فرمایشي معجزه ممکنه ده لیکن معجزه د مغیبات نه دي او انما الغیب لله غیب صرف د الله سره ده فانتظرون تاسو انتظار کوئ دي فرمایشي معجزه ته چې کله تکلیف ورته ورسیږي نو دا غیر الله ته منسوبي قل الله اسرع مکرا ته ورته وایي چې الله پاک چې د اسرع مکرا ډیر تیز دی په فریب کې یعنی په جزا د فریب کې یعنی اشد عقوبه ان رسولنا زمون ملائکی چې دی یكتبون ما تنکرون هغه څه لیکي تاسو چې کم فریب کوئ هو الذي يسيركم في البر والبحر الله غزات يسيركم چې تاسو رواني فی البر والبحر په بر او په بحر کې یسیرکم تاسو رواني د دې معنا دا څه وکي امکنکم للسیر تاسو ته قدرت د مزل درکړي دي تاسو ته قدرت د مزل درکړي دي فل بر او البحر په بر او په بحر کې قدرت د مزل درته درکړي ښا دا طویل پکې تاسو کوی دا طویل ضرور دی ځکه چې وروسته حتی ذکر شوې ده حتی د غایې د پاره ده حتی اذا کنتم فی الفلک جرین بهم چې تاسو په کشته کې کینئ نو زه به دا کشته روانه کوم اوس کچرته دا حتی غایه د یسیرکم د پاره شي نو یسیرکم الله تاسو رواني په بر او په بحر کې نو په بر کې روان کړي په موټر کې او په بحر کې روان کړي په کشته کې په کشته کې یو ځل روان کړي نو حتی اذا کنتم فی الفلک تر دې چې به کشته ته وخته نو دا کشته ته خطل د خو غای نشي کېدای لپاره د کشته د روانې دو چې کشته روانه شي او به ته کشته کې کینی نو اول به کشته کې کینی بیا به کشته روانېږي حتی اذا کنتم فی الفلک دا د سیر فی البحر نه مقدم دی نو د سیر فی البحر د لپاره غای نه ده د دې وجه نه ما درته تقدیر ولګولو چې امکنکم للسیر قدرت د دې درکړو چې په بر کې مزل وکي او قدرت د دې درته درکړو شابسي چې په بحر کې مزل وکي د دې قدرت نه ورسته حتی اذا کنتم فی الفلک تر دې چې تاسو سپارشي په کشته کې الله درته قدرت درکړو او تاسو بیا په کشته کې سپارشي وجرینا د عطف د په کنتم باندې یعنی حتی اذا جرینا تر دې چې روان شي دا جرینا بهم دا بعد تعدیت لپاره ده نو دا کشته روانه شي په سبب د باد طیبتین یعنی لینتین چې نرم بادي وفرحو د عطف ده په دې جرای نه نو د حتی لاندې داخل دی حتی فرحو تر دې چې دوی خوشاله شي بعد سببیت لپاره دا ها ضمیر بعد تراجه دی په سبب د دې بعد خوشاله شي جاءتها دا جواب د لپاره د اذا دی راش الناس په ها د فلک ته د کشته ته نو عاصفن یعنی ذات عصفن چې صاحب د ماتولو وي صاحب د کسری عاصف په معنا باندې پوه شو لکه د لابن په شان صيغه د نسبت ده ذات عصفن داسې باد راشي چې صاحب د ماتولو وي د کشتۍ وجاءهم الموج او راشي دوی ته چپی من کل مکان د هر طرف نه وظنوا او دوی غالب ګمانو کی یا یقینو کی انهم احیط بهم چې په دوی باندې احاطه شوې ده انهم احیط بهم په معنا د انهم اهلکو سره ده نو استعاره بالتبعیه ده دوی دا ګمانو کی چې را اوس مون هلاکیږو دعو الله دا بدل احتمال ده د ظنونه ځکه دعا دا د لوازم او د ظن نه ده نو لازم د ملزوم نه بدل احتمال واقع کیږي نو ملابست پکشته نو بدلیت صحیح شو دعو الله نو د ظنونه بدل کا او بعضی علما فرمایي چې دا جواب ده د لپاره د معنا د شرط وظنوا انهم لما احيط بهم دوی دا ګمانو کی چیرې دوی هلاک نو ولما ظنوا دعوا الله شرط ته مقدر کنو د جزا کا دا دویم ترکیب کله چې دوی دا ګمان وکړو نو بیا الله ته دعاګانې کوي مخلصین دا حال د ضمیر د دعو دعونا حال دا چې دوی خالص کون کی وی له د الله د پاره الدین د خپل دین الدین مفعول به د پاره د مخلصین ده لئن انجیتنا یعنی قائلین لئن انجیتنا حال دا چې دوی وین کې د دې جملې وی چې الله پاک کته مونږ ته نجات راکړو من هذه د دې سمندر نه لنکونن من الشاکرین نو خامخا بشم خامخا د احسان منونکو نه فلما انجاهم چې کله الله دوی ته نجات ورکړو اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق ناسا په دوی بغاوت کوي فساد کوي پزمکه کې نه حق یا ایها الناس اے انسانانو انما بغیکم بشک فساد تاسو چې ده علی انفسکم دا مزر د تاسو نفسونو ته یعنی علیکم فی الحقیقه هغه د چا په خلاف چې تاسو فساد کوئ هغه ته نقصان نشي رسولای حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي سلاس هن رواجع علی اهلها درې ګناهونه داسې دي چې د ګناګار ته نقصان رسوي نشته دی یو ګناه چې په تلوار ورکړی شي دی ګناګار ته د دی ګناه عذاب من البغي یو د ظلم نه وقطيعه الرحم او بل د قطع د خپلوي نه د دې عذاب الله په دنیا کې سړی ته ډیر زر ورکړي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای لو بغل جبل على جبل لدك الباغي ومنهما لدك الباغي ومنهما که یو غر په بل غرم ظلم وکي نو دا ظالم غر به الله ټوکړه ټوکړه کی نو فلما انجاهم چې کله الله دوی ته نجات ورکړو اذا هم يبغون دوی به ظلمونه کول پس مکه کې نه حقا یا ایه الناس انما بغيكم تاسو ظلمونه چې دي تاسو ته نقصان ده ظالم ته الله د ظلم سزا په دنیا کې ورکړي په مختلفو احادیثو کې راغلي ده قاطع الرحم د خپلوي شکون کې ته الله په دې دنیا کې عذاب ورکړي او دارنګي هغه دریم پکې څه شو د وعده خلافي سزا الله پاک انسان ته په دې دنیا کې ورکړي متاع الحیات الدنیا متعو متاع الحیات الدنیا نفع واخلی نفع د ژوند دنیوي ثم الینا مرجعکم بیا ما تاسو رجوع ده فننبئکم بما کنتم تعملون زب بیا درته خبر درکم تاسو په اعمالو په صورت د جزا کې انما مثل الحیات الدنیا بشک مثال د ژوند دنیوي کما ان کمم بت ما ان لکه هغه غیا ده چې د اوبو راشنه شوې ده منبت مائن دلته تشبیه د هغه غیا سره ده غیا زر ختم شي نو دا ژوند د دنیا هم زر ختم شي انزلناه من السماء چې د اوبو زر وروم د اسمان نه فختلت به نبات الارض نو ګډ وډ شي په دې باندې غیا د زمکی ګډ وډ شي په دې اوبو باندې غیا د زمکی یعنی کسره حتى التف بعضه ببعض دومره ډیر شي چې یو په بل کې نه نوځي لکه چې اقامت او مکس ځن نه کړي وخت نه تیر کړي د دې غیاګانو بل امس پرونم داسې تباشي لکه پرونم چې نو نو د دنیا ژوند داسې دی چې تازه شي الله داسې تبا کې لکه بالکل چې سړی په دنیا کې ژوند نه تیر کړي خلک هم داسې وایي کنه چې بوډا شي یاره وای لکه د ځواني په خوب کې را باندې تیر کړي نو دا رنګ د فصل چې څنګه تبا شو یو ناڅاپه نو دا رنګ د عمر داسې ختم شي کذالک نفصل الآیات دارنګ موږ په تفصیل سره بیانو آیاتونه لقوم یتفکرون دا قوم د پاره چې غوي فکر کوي والله يدعو الى دار السلام دار السلام نه جنت مراد ده دار السلام ته جنت ته دار السلام د دې وجنه وي لسلامت اهلها من الافات ځکه د دې اهل د آفات نه سالمي او یا جنت ته دار السلام د دې وجنه وای چې ملایکه او الله پاک په جنتیانو سلامونه اچي یا دار السلام د دې وجنه ورته وای چې جنتیان یو په بل سلامونه دلته اچي نو الله جنت طرف ته خلق را بلی ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم او هدایت کوي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي هدایت موصله الى صراط مستقيم صراط مستقيم ته چې اسلام دی للذین دا خبر مقدم دی الحسنا دا مبتدا مؤخره ده او د احسنو د پر مفعول به مقدر ده للذین احسنوا العمل د هغه خلکو د پاره احسن العمل چې خپل عمل خپل کی خپل عمل خپل واله په دې طریقه راځي چې فعل د مامور به وکي او اجتناب د منهي عنه نه وکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احسان تفسیر داسې کړی دی ان تعبد الله کانک تراه داسې عمل کوه لکه چې الله پاک ته ګوري فإن لم تكن تراه که الله پاک ته ته نه ګوري فإنه يراك نو څوک چې عمل کې عمل ښکلی کوي احسان کوي په خپل عمل کې الحسنى د هغوی دپاره جنت دی وزیادة او د جنت نه یو زیادت هم دی وهي النظر الى وجهه الكريم هغه د الله ذات ته کتل دي دا به د جنت نم ډیر خوند کوي ولا يرهق وجوههم او نه به پټي مخونه د جنتیانو قطر تورواله ولا ذلت او نه خواري نه به مخونه تروي او نه به پکې آثار د خواري وي اولئک اصحاب الجنه دا خلق چې دي دا د ملازم د جنت سره دي هم فيها خالدون دوی په دې جنت کې د همیشه د پاره والذین کسبوا السیئات ان د سیئاتنا شرک او معاصی مراد دي هغه خلک کسب السیئات چې هغه شرک او ګناهونه کړی دي نو ولذین کسب السیئات دا مبتدا ده خو په تقدیر د مضاف سره اصل کې دا څه ده وجزاء الذین کسب السیئات جزاء د ګناګارانو جزاء د هغه خلکو چې هغه ګناهونه کړی دي جزاء سیئه دا ورته خبر ده او جزاء سیئه د مصدر مبني للمفعول ده یعنی ان تجازا سیئه واحده بسیئه مثلها څوک چې ګناه کوي نو جزاء دا ده جزاء سیئه بمثلها یعنی ان تجازا سیئه واحده بسیئه مثلها نو د ګناه جزاء دا ده چې د وی ګناه په مقابله کې و جزای چندونه پکې نه دا الله پاک زیاتې نه او نیکي خو زیاتې کنه په دې ترکیب خو پوه شوي والذین کسبوا السیئات دا مې درته مبتدا کړ په حذف د مضاف دا سیمې ویلي جزاء الذین کسبوا السیئات جزاء د هغه خلکو چې شرک او ګناهونه کړی دي د دوی جزاء څه ده جزاء سیئه بمثلها دا مصدر مبني للمفعول کا یعنی ان تجازا سیئه واحده بسیئه مثلها وای شو دویم ترکیب پکې داسې وکړه چې الذين دا مبتدا او خبر روس تر روان دي چې ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم هغه ورته خبر ده یا هغه ورته خبر مګرځوا کانما اوخشیت ورته خبر کړ یا هغه ورته خبر مګرځوا اولئک اصحاب النار هغه ورته خبر کړ نو والذین کسبوا السیئات دا مبتدا شو او دا جزاء سیئه بمثلها وترهقهم ذله دا په منځ کې جمله معترضه ده نو په دې جمله معترضه کې ترکیب داسې وکا جزاء سیئه دا مبتدا کا او بمثلها دا متعلق تر جزاء پورې کا او خبر حذف کا نو داسې وایي جزاء سیئه بمثلها واقع دا ډېر ښه ترکیب شو اسانه شو جزاء سیئه بمثلها واقع جزاء د شرک او د ګناهونو په مثل د دوی باندې واقع ده په دې پوه نو والذین کسبوا سیئات دا مبتدا خبر می سوق درته ورست راځه خبر ورست ده ما لهم من عاصم یا دا یا کانما اخشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما یا دا یا اولئک اصحاب النار اغور ته خبر کړه خو به هر تقدیر دا په منځ کې جزاء او سیئه بمثلها وترهقهم ذله دا جمله معترضه کړه اوس په دې جمله معترضه کې دوه ترکیب وکړه یو ترکیب دا وکړه چې جزاء او سیئه دا مضاف او مضاف الیه مبتدا بمثلها د جزاء پورې تعلق لري جزاء د شرک او د ګناهونو په مثل د دې شرک او د ګناهونو واقع واقع ده او یا داسې وکړه بمثلها د جزاء او د پر خبر کا خو با زائد کا جزاء سیئه مثلها جزاء د شرک او د ګناهونو مثل د دې شرک او د ګناهونو دی دریم ترکیب هم په دې جمله معترضه کې کولای شي جزاء سیئه مبتدا کا او بمثلها دا به مزایده وا خو د مقدرون پورې تعلق ورکا جزاء سیئه مقدر بمثلها جزاء د ګناه چې دا مقرره ده په مثل د دې ګناه باندې داس د کوی بیا درته پکار راځي مکانکم مکانکم ظرف ده متعلق بفعل حذف د محذوف فعل پورې تعلق لري هغه فعل حذف شوی دی او مکانکم د هغه په ځای قائم قائم مقام ګرځیدل دی او مکان به د کوم ته مضاف دی مم پکې علامه د جمع ده نو معنی دا ده مکانکم یعنی انتظروا مکانکم په دې خپل ځای کې انتظار کوئ نو زه به ټوټه ټوټه کوم الوصل هغه پیوند بینهم چې د دوی په مابین کې د مفعول به ورته مقدر کا فزیلنا الوصل بینهم زه به ټوټه ټوټه کوم هغه پیوند چې د دوی په مابین کې وو هغه پیوند کله نسبی کله مذهبي کله بزنس کاروباري نو د دې په وجه یو ډله جوړه شوې وي یو شی وی چې یو ډله جوړیږي نو هغه شی چې هغه پیوند د دوی دغه بز ټوټه ټوټه کړ وقال شرکاؤهم او وای به معبودان د دوی یعنی او ویلې په د تحقق د وقوع د وجنه الله صيغه د ماضی ذکر کړی دا او ویلې د دوی شرکاو ما کنتم ایان تعبدون نو تاسو خاص مونږ لره عبادت کوونکی بل عبدتم اهواءکم تاسو خو د خپل خواهشاتو عبادت کړی دی یوازې زموږ عبادت خو نه دی کړی امتحان بکیږي کل نفس مؤمنه او کافره په هر نفس باندې مسلمانې که کافر امتحان بکیږي ما اسلفت من العمل تبلو یعنی تختبرو خبر بور کول شي هر نفس ته امتحان معنا صحیح نه ده تبلو خپل معنا د امتحان خدلته معنا څه ده تخت تختبرو خبر بور کول شي کل نفس هر نفس ته مؤمن او کافری ما اسلفت د د عمل نو د د په عمل به ته خبر ورکول شي ما اسلفت یعنی ما قدمت من العمل کوم عمل چې د مخ کې لګل دی نو دا غي نفع او ضرر به پستر ګو ګوري نو ته به خبر ورکړي شي ورد الى الله حسب د مضاف ده دوی به ورو ګرځول شي جزاء د الله ته مولاهم الحق چې دا الله د دوی مولا دی الحق یعنی المتحقق الصادق ربوبیته دا سی مولا دی چې متحقق دی او د ربوبیت رښتینه دی وضل عنهم ما كانوا يفترون او رک بشي د دوی نه غایب بشي د دوی نه هغه چې دوی د ځان نه جوړول من شفاعت شرکائهم ما كانوا يفترون عبارت د شفاعت د شرکاونه هغه شفاعت د شرکاو به د دوی غایب شي